قرآن کریم یو آیت پوائے نو دی ایغی مدلول بتا سنگر معلوم ہے او دی یو حدیث شریف اغا مدلول بسنگر معلوم ہے شاہ سے پدی باب کی دی خبری وضاحت چکے کول غاڑی شاہ جی باب کیفیت فهم المعانی الشرعیہ من الكتاب والسنہ دا باب دا په بیان دی کیفیت دی فهم دی معنی و شرعیو کی دی کتاب اللہ نا او دی سنت نا شجی اوس خبر دادا چی اوس مدلول دی کتاب اللہ او دی سنت پا دی بانی چا کم طریقے دلالت کی اغشا سے بیانول غواری سوچ تکو زبدر تبیا نشاندہی کون واعلم په دې خبره باندې ځان پوه کا ان صيغه الداله على الرضا والسخط چې کومه صيغه کوم الفاظ دلالت کوي پر رضا باندې او سخط ګورا کله الفاظ دلالت کوي کله الفاظ صراحتا په دې خبره دلالت کوي چې په دې شی باندې الله تعالی راضي کیږي او په دې شی باندې الله تعالی ناراضه کیږي نو دی الله تعالی یعنی دی رضا یعنی دا سی وای دی خوشی او دی ناخوشی دی الله تعالی خوشی او ناخوشی باندې دلالت کون کی کله سوک وی الفاظ وی اغه الفاظ نه مونږ دا معلومو چې مثال په دې شی باندې الله تعالی خوشاله کی اغه الفاظ نه مونږ دا معلومو چې په دې شی باندې الله تعالی ناراضه کیږي اوس اغه کوم الفاظ وی چې خوشی او ناخوشی ور سره تړلی يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين اوس ګورا حب لفظ راغلی دا نو چې کله داسې لفظ راغلی یا مثال په تور باندې بغض لفظ راغلی وي نو اوس دینه صفا پته لګي چې په دغه شي چې دا حب خدای پاک کوم شی خوښوي دې سره د الله تعالی رضا متعلق ده نو دا مونږ نه غواړي دې کې طلب ده دې آیت نه مونږ بیا دا فهم او چې کوم شي سره بغض متعلقی نو دی دا مقصد چې دا شی الله تعالی ته ور خوښ نه ده نو دی منع چه ده مدلول ده چې دا شی مخ دارنګ رحمت چې کوم شی کوم ځای دار درمی چې دا سبب دی رحمت ته او دا چې کو به بتاسو تا باندې الله تعالی رحمتونه رئیسی او تاسو ته به الله تعالی رحمتونه متوجه شي او پته ولګېدله چې دا کارونه مونږ نه مطلوب دي الله تعالی په دې خوشحاله کېږي او چې کومو کې لعنت وي لعنت وي او پته ولګېدله چې په دې کې منع پرته ده په دې حدیث یا قرآن آیت کې نو دغه شی به مونږ نه کوو دارنګې قرب او بعد دا شی د قرب سبب ګرځي دا شی د قرب سبب ګرځي الله تعالی وایي چې دا ماته د قرب سبب ګرځي حضور صلی الله علیه وسلم وایي چې دا عمل الله تعالی ته د قرب باعث ګرځي او پته ولګېدله چې دا به چې وي د دې مدلول به طلب وي چې دا دې سړی وکړي او مقصد دا دی چې که د بعد باعث یو شی جوړېده نو د هغې مدلول به چې وي منع وي هغې مدلول به منع وي نمبر ایک نو کله د الفاظ الفاظ په خوشی او په ناخوشی باندې دلالت کوي هغه الفاظ په رضا او په سخط باندې چې کوي دلالت کوي چې په دغه دغه شیونو الله تعالی رضا کیږي او په دغه باندې مقصد ناراضه کیږي نو هغه الفاظ نه کله سړی هغه د مقصود هغه د مدلول د کتاب الله هغه د الفاظ نه سړی چې کی اور فهم کی چې دې دا مقصد ده تاسو په دې خبره چې لا طلب د دې مدلول یا طلب ده او یا د دې آیت یا حدیث مدلول څه ده منع ده نمبر 1 دارنګي نمبر 2 ونسبت الفعل الى المرضيين او المسقوطين یا مثال یو آیت مبارک تا یا یو حدیث کی یو عمل متعلق سے خبر رالا نو اغا کی دا راغل چی دا عمل چې کوم دی دا دی مسلمانانو عمل ده او مسلمان دغه سي عمل کوي او دا دی هغه ملای اعلی عمل ده او دا دی هغه فرشتو عمل ده لکه حدیث کې را درمی چې تاسو ته زه د فرشتو مونځ نه دروشم چې فرشتې څنګه الله تعالی په مخ کې صف کې ودرېږي صف بسته څنګه نو صحابه کرامو ته ویل چې ولې نه ورته ویل چې بس تاسو چې دی یو ور صف کې ځای خالی آ صفونه پورا کوو پس بیا بل صف جوړو پس بل صف دا دی فرشت او دا چې دی فرشتو وال طریقه سلا نو دا څه شی سلا دا دی هغه نسبت تی فعل مرضیین خلق تا وسو نو دا فعل څه شی دا دا مطلوب دا دا څه شی دا مطلوب دا او که مسکوتینو ته شوی و نسبت تی و فعل بیا دا چې د دې مدلول شوي خود به خود به حدیث نه فهم کې چې د دې مدلول هغه مقصد دا دی چې څه شی دا منع ده لکه حدیث مبارک کې رادرومي چې تاسو کې د یو کس داسې نه کوي چې تر مازدیګر لمر پرېوتې دا پورې د یاري لګیا ده په خپلو کارونو باندې او دې نه بعد راغی او بیا یې مقصد دا دی چې ټونګارې وواللې او زر زرې دا مقصد دا دی چې د منافقینو عمل ده خو پته ولګی چی دا دی منافقینو عمل ده یعنی دا الله تعالی ته ور خوښ نه ده نو کله د نسبت تی فعل مرضیینو طرف ته شوی نو دا دی خوشی باندې دلالت کوي او که نسبت تی یو فعل هغه مسخوتینو طرف ته شوی بیا دا په ناراضگی باندې دلالت کوي کالمؤمنین والمنافقین لکه مثال نسبت تی فعل مؤمنینو ته سلایلا چی دغه سی مسلمانانو دغه سی عمل پکاری نو دا او که مقصد نسبت ته یو فعل منافق منافقینو طرف ته شوی بیا به دا مقصد دا دی چې په منع دلالت کوي یا ملائکه واخله یا شیاطین واخله یا اهل جنت واخله یا نار واخله چې دا عمل د اهل جنت ده دا عمل د اهل نار ده تاسو پرې پوه شئ چلیے او دا شی مکو صفا پکې ته طلب او منع کی پرته ای کله په دې طریقې سره مدلول دی کتاب او دی سنت مونږ چکو فهم کو او کله و بیان الجزاء المترتب علی الفعل کله هغه بیان دی جزاء مترتب علی الفعل یو فعل ذکری نو په هغه باندې چې کومه جزاء مرتبه ای نو هغه جزاء نه مونږ دا فهم کو چې اوس ودر دی ایت مدلول صدا هغه خجزا وا نو د دې ایت مدلول بیا څه شی وي طلب وي چې دا شی الله تعالی موږ نه غواړي او که مقصد هغه بده جزا وه بیا د دې ایت مدلول څه وي منع وي یا د دې حدیث مدلول څه وي منع وي چې په هغه باندې بده جزا چې کېږي مرتب کېږي تاسو په دې پوه نو په دې طریقې سره موږ د یو ایت یا د حدیث هغه مدلول څه کو معلومو دارنګې والتشبیه بمحمود فی العرف او مذموم په عرف کې یو شی مثال په تور باندې محمود ده یا په عرف کې یو شی چې دا مضموم ده نو د یو عمل تشبیه آچا سره ورکړه سی محمود فی العرف سره د یو عمل تشبیه چا سره ورکړه سی محمود فی العرف سره او پته ولګېدله چې دا چې دا مطلوب ده دا کار او د بل عمل تشبیه مثال هغه مضمون فی العرف سره ورکړه کړه نو د دې مدلول دا وی چې دا شای چې دا ممنوع ده دارنګه و اهتمام النبی صلی الله علیه وسلم بفعله یا نبی علیہ السلام دی یو فعل چکړی اهتمام کړی نبی علیہ السلام دی یو فعل اهتمام کړی نو مونږ دون پتا مونږ ته ولا جدل چې دا الله تعالی خو دا فعل چې دا مطلوب ده خوښ یا اجتناب کړی حضور صلی الله علیه وسلم دی یوسینا مع حضور دوائیه سره دی خبره چې دی ایغه اسباب موجود وی خو بیا حضور صلی الله علیه وسلم دی ایغه نه چکړی اجتناب کړی او پته ولګیدله چې دا الله تعالی پته چې دا مضموم ده دا کار به هر حال دا یعنی هغه صیغه دالا علی الرضا والسخط چه په خوښی او ناخوښی باندی دلالت کئی چه په دی کار کی دی الله تعالی خوښی پرته ده ددی ناخوښی پرته ده هغه تقریبا دا شپږ او شئیونه دی حب بغض اغا الفاظ کلا دلالت کئی کلا اغا نسبت الفعل او کلا اغا طلب او منع کلا بیان الجزاء المترتب علی الفعل کلا تشبیب بمحمود فی العرف او مضمومین او کله اهتمام النبی صلی الله علیه وسلم بفعلی بفعلی او کله اجتنابه عنه نو دا و طریقې دي چې دا و طریقو سره مونږ د آیات یا د یو حدیث مدلول په دغه لحاظ سره معلومولی شو چې په دې کې د الله تعالی خوښي پرته ده او په د بل کې د الله تعالی چې ده ناخوښي یعنې په دې کې رضا ده په بل کې څه ده ناراضګي ده اوس د رضا او د ناراضګي د خوښي او د د خوښي او د ناخوښي خو بیا چونکې مختلف درجات دي ګوره سوچ په ورته کوو ډېر عجیب غوندې داسې خبره راولي چې کله یې راولي تاسو ته به مزه درکړي چې څه عجیبه کار جوړ کړ تاسې اوس احکاماتو ته دا توطیه تمهید کوي نو خوښي او ناخوښي طریقې خو در اوسه ولې چې دغه دغه الفاظ او دغسې کا نسبت او دغسې مقصد دا دی چې بیان د جزا وغیره دا په خوښي او ناخوښي دلالت کوي چې دې شي سره د الله تعالی خوښي متعلق ده او د بل شي سره د الله تعالی ناخوښي متعلق ده اوس د دې خوښي او ناخوښي بیا خپل درجات دي ګوره ته دنیا کې وګوره یو شي سره کله تا خوښي متعلق وي او بل شي باندې ته خفه کېږي خو بیا د دې بیا خپل درجات دي یو شی داسې چې په هغه به ته ډېر خوشحاله کېږي نو دارنګي د کارونه دی الله تعالی په نسبت سره دي چې ځنې کارونه داسې دي چې هغه باندې الله تعالی ډېر خوشحالېږي او ځنې داسې دي چې هغه باندې کمه خوشحالېږي ځنې کارونه داسې دي چې په هغه الله تعالی ډېر ناراضه کېږي او ځنې داسې دي چې هغه کمه ناراض کېږي او ځنې داسې دي ځنې داسې دي چې هغې باندې الله تعالی انسان ته اختیار ورکړی ده نه مقصد دا دی چې د رضا هغه سره داسې تعلق لري چې دی او چې چا سره هغه کامله خوښي نه وي بلکې کمې درجې خوشحالي وي لکه مندوب مندوب بیا دی عام بولي دا سنت مؤکده نه واخر تر مستحباتو پورې ټول په چا کې راولي په مندوب کې راولي بل احکامات دغه او چې چا سره هغه ډېره ناراضګي متعلقه وي کومو شیانو سره نو هغه حرام او مکروه تحریمي دا په دغې کې راولي او چې چا سره مقصد دا دی چې کم ناراضگی نو لکه مقصد دا چې مکروه تنزیه ده اسی کوم مقصد دا چې کول نه کول کی برابرۍ خوشی نه خوشی پکې ته برابر استدا کې خاص معتد دی نو بیا مباح نو په دې طریقې سره مقصد دا چې احکامات ولې د قران او د حدیث نه مونږ غرض څه یا خو ټول احکامات چې مونږ ته څه امثال دي څه قصص دي خو په دې کې عبرتونه پراته دي نور اصل مقصد دا دی چې ټول قرآن حدیث مقصدي دي خو په دې کې مقصد دا دی چې هغه انسان ته انسان نه مطلوب شی نه پکې هغه خو احکامات دي هغه احادیث هغه قرآني آیتونه چې احکاماتو سره څه لري تعلق لري نو هغه مقصد دا دی چې ده پکې معلوم کړه چې ته به مقصد دا دی چې فهم د معنی سره یو د کتاب نه څنګه کوي نو اوس په دې اندازې باندې تا ته پته لګي چې د کتاب الله کوم یو آیت مقصد دا چې توره خوښي چې سره متعلقه ده په بل شي او دا دا اوس په وجوب دلالت کوي او توره ناراضګي هغه سره متعلقه ده که سخته ناراضګي سره متعلقه وه هغه الفاظو نه پته لګي بغض پکې راغلی و لعنت پکې راغلی و شدیده سزا راغلې وه داسې او پته ولګېدله چې دا حرام دي یا مکروه تحریمی دي نو هغه مدلول دی آیت او دی سنت باندې با اوس چې دا تفصیل تاسو وکړو نو هغه نه به مقصد دا چې څه کولای شي او معلومولای شي چې دوه شیانو سره دی الله تعالی خوښي متعلق ده دې سره ناخوښي متعلق ده تاسو به پوه شئ اوس په دا درته ښیي تاسو پسې دا بیان درته کوي چې اوس په دې کې موږ امتیازي خط څنګه چینج کړو که نه چې اوس دلته سره مثال څوک پکې راغلی ده په بل سره نو اوس به دا مونږ سبا امتیازي خط څنګه کوم شو که نه چې اوس دک سره دښتې سره دې ایت مدلول دا ده چې دا واجب ده او د بل ایت مدلول دا ده چې دا مندوب ده دا به څنګه امتیازي خط د یو ایت مدلول دا ده چې مثال دا حرام ده دا ته د بل مدلول دا ده چې یاره مکروه تنزیهي ده نو دې کې به یو امتیازي خط سړی څنګه سینس کوي چې دا خبره موږ خواته واضحه کړي نو تاسو په دې کې د دې خبرې څه غواړي بیانول غواړي او دا طریقه درته ښایي چې هغه امتیازي خط آبه په دې طریقې سره پکې چینج کړی و اما التمیز بین درجات الرضا والسخط او هر چې تمیز ده په مابین د درجاتو د رضا او د ناراضګي کې د درجاتو د رضا او ناراضګي کې به تمیز څنګه کار ولې د دې خو خپل درجات دي لکه ما درته بیان کړ چې هغه درجات یې څه دي بیان یې کوي من الوجوب والمدب والحرمت والکراهیت مندوب ته داسې خاص هغه چې مباح وي هغه ته څه اعتبار نه خو ځینې حکم نه وي فاصرحه ما بین حال مخالفه نو دې کې ټولو نه اصرح هغه وي اطرح هغه وي چې جانب مخالف حالت بیان شوی وي جانب مخالف حالت بیان شوی وي نو دا بیا دغه حدیث یا دغه آیت مبارک دغه بالکل اطرح وي په رضا یا په ناراضګي کې جانب مخالف بیان شوی ولی هغه تاسو متنبي کول ویلی ده وبضدها تتبین الاشیاء لکه مثال په طور باندې الله تعالی ویلي دي اقیم الصلاه تاسو مقصد دا دی چې موس کوو امر صیغه ده او هلته و اذا حللتم فاصطادو هلته امر صیغه ده اوس په دا پته مونږ څنګه لګو چې هلته امر اباحت دپاره ده او دلته امر تا دپاره ده وجوب دپاره ده نو تاسو وایي چې دې کې اصرح دا ده چې کومو ایتونو چې داسې راغلي نو هېڅ جانب مخالف ته وګوره چې جانب مخالف یې کومې درجې ده نو د زکات ادایګي جانب مخالف څه ده جانب مخالف زکات نه ادایګي نو ایده چې وګوره نصوص څنګه دي ایده چې صحوا ایجاد کې چې تو چا زکات نه ورکوی نو هغه مال دولت په ورته مقصد هغه خزانې به ورته څه شي ګرمې شي فتکوا بها جباههم و جنوبهم هغه به یې چاني ورکړی داسې به یې مال و دولت راشي په سر باندې به یې ور غټه پنډه جوړه شي او فلانی به او پته ولګېدله چې دالته امر چا دپاره ده وجوب دپاره ده تاسو منې او هلته مقصد اذا حللتم فاصطادو هلته مقصد دا دی چې د عدم اصطیاد په بابت کې که بیا چا ښکار نه وکړي هېڅ وا ایجاد یا هېڅ دا کیونه نه شته خو معلومېږي چې هلته چا دپاره ده اباحت دپاره ده هسې تاسو په دې مسئلې پوه نمبر ایک فاطرحه اطرح دا دا ما بین حال مخالفه چا حال دی مخالف پکې بیان شوی مثل من لم يؤدي زکات ماله مشکل له لکه مثال راغلی دي چې چا زکات مال نه کور مشکل له نو عبادت متمثل چې نور حدیث تر اخیره پورې تکا دی وی چې ولولا شدی دارنګي او کله ځنې ځای به داسې راغلی وقول سره ومن لا فلا حرج حدیث اوږد احادیث زه خو یوه ټوکړه پکې رسې چې داسې الفاظ راغلي دارنګې ثم اللفظ نو اول اسرح خو هغه ده چې هغه جانب مخالف ته به یې وګورو نو موږ ته به د وجوب او د استحباب هلکه دا لږ وکړه جانب مخالف ته به یې وګورو نو موږ ته به د وجوب او د استحباب یا د ندب د دې شیانو پته ولګېږي او دارنګې په حرامو کې به جانب مخالف ته وګورو یعنی دی مخالف تا نو مونږ ته به دا پته ولګي چې دا حرام ده دا مکروه تحریمي ده دا داسې ده دا نو اول اول اطرح خدا ده چې حال د مخالف ته به یې وکتل دوم نمبر کې ثم اللفظ بیا به لفظ ته وګورو الفاظو نه کله پته لګېږي چې دا الفاظ وجوب دپاره دي او دا الفاظ استاد لپاره دي مقصد دا دی چې اصل اباحت لپاره دي او دا الفاظ حرمت لپاره دي او دا الفاظ اصل مکروه تحریمي لپاره دي دوم نمبر کې د الفاظو درجه د الفاظو نه باندې معلومه لکه مثال ثم اللفظ مثل یجب چېرته یجبو راغلي دي صفا یجبو اچھا نو دا وجوب لپاره یا راغلي دي صفا راغلي چې لا یحلو لا یحلو خو يو مسلمان د پاره لکه دا دوني چې يا لا يحل يو مسلمان د پاره دا حلال نه دي چې دا د بل مسلمان ویني چې توی شي او دا دلته دا لا يحل تا د پاره د حرمت د پاره چې دا کار دته چې دا حرام ده کله داسې ښځې او سبا مقصد دا دی چې چېر تاسې یحبو ټکی راغلی یا ینبغي ټکی راغلی مسلمان ته مناسب دا دی چې داسې ینبغي ټکی راغلی یحبو ټکی راغلی نو اوس په خود به خود پته لګېږي چې په دې کې هغه وړه قوت نه ده پروت یعنې دا کار مطلوب ده خو دونه ټیټې درجې کې مطلوب نه ده اچھا چېرته مقصد دا دی چې هغه راغلی وي پکا یاره مسلمان پر شان دی مسلمان دا نه دی چې دی داسې وکړي مسلمان ته داسې په کار نه ده او پته ولګېدله چې دا لکه دا ټول څنګه ګوره دا داسې دي چې عام او محاورې چې تاسو څنګه فهم کو چې مثال په طور باندې کله استاد ترته وویل چې که سبا څوک زرګرو بیا به داسې نو هلته پته لګېږي هغه الفاظو نه چې نن الفاظ څنګه دي په پوه شوې او څونه وعید به وی په مرتب کې دي او کله هسې یو سسته غوندې خبره وکړي تري ته اندازه مقصد دا دی چې لږ دا دی هغه محاورې نه او بیا چې عربي زبان سره هغوی نو هغې نه هغه محاورې نه څه ویل څه کېږي اندازه لګېږي هغه الفاظو نه پته لګېږي ښه دي پکې دریم نمبر کې دریم نمبر کې درجه به په دې سره معلومه وجعل الشیء رکن الاسلام او الکفر یو شی مثال په تور باندې دون اهتمام ورکړه چې دا رکن د اسلام وګرځو چې دا د اسلام رکن ده او دا د مسلمان او د کافر په مابین کې مثال ما به د امتیاز ده او داسې ده او د دې پته ولګېدله چې دا واجب درجې کې ده او چې یو ځای دا راشي چې دا د کافر شعار ده او دا د مقصد دا دی چې کفر د پاره څه ده یو غټ علامه ده داسې چې کېدای شي معلومه شوه چې هغه شی چې څه ده حرام ده تاسو پرې پوه نو کله به په دې سره هغه درجه دي درجاتو فرق شی دارنګ و تشدید البالغ علی فعله کله یو تشدید بالغ راغلی د یو شي په فعل باندې یا په ترک باندې چې یو شی پرېږدي نو سخت تشدید راغلی چې که دا مثال په فعل باندې تشدید راغلی چې که دا کار چا وکړو بیا به داسې سخت تشدید راغلی پته ولګېدله چې دا ناروا ده یا یې په ترک باندې تشدید راغلی چې که دا چا پرېښودو نو دونه سخته سزا به وي داسې به وي او معلومه شوه چې دا چې دا واجب ده نو کله له دې نه هغه مقصد دا دی چې درجه د رضا او د سخط مونږ معلومو ومثل شدی ومثل لیس من المروه او که مثال داسې الفاظ راغلي چې فلانی شی لیس من المروه دا یا ربي دا مروت نه ده یا لا ینبغي لا ینبغي او پته ولګېدله بیا به حکم د صحابه کرامو او تابعینو ته ګورو په دې کې چې صحابه کرامو او تابعینو څه حکم لګولی په یو څه کې دوم نمبر درجه به د ایغه شیا که قول عمر رضی الله عنه ان سجدة التلاوه ليس بواجبه لکه عمر فاروق ته ویل چې سجده تلاوت واجب نه ده خو دا امت مقصد دا دی چې د ده دا قول په قبولیت سره نه ده اخیستی یا قول د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په وګوره چې ان الوتر ليس بواجب لیکن دا د من احناف مسلک نه ده خو تاسو خو په دې شیانو کې په مثالونو په دې کې مقصد دا چې یو مطلق العنان غوندې دا مثال پکې پیش کوي بل بیا چې د یوه شي وجوب او عدم وجوب ته معلومه نو هغه بیا د صحابه کرامو فیصلې ته وګورئ چې هغه څه فیصله کړې ده دې کې متعلق ثم حال المقصد بیا به هغه حال وي هغه مقصد ته وګوري چې یاره دې فعل نه مقصد څه ده من کونه تکمیلا لطاعت چې دا فعل تکمیل د طاعت کوي او پته ولګېدل چې تکمیل د فرض کوي دا واجب ده او صدا لذریعت اسم یا دا صد د لپاره د ذریعې د اسم او پته ولګېدله چې که ذریعه د اسم و حرام ده لکه قبله او مقصد دا دی چې هاخوا دیخوا پردۍ شینۍ سره نو دا مقصد سبب د زنا جوړېږي نو دا حرام دي دي کله داسې او من باب الوقار و حسن او ځینې شیونه داسې چې د باب د وقار نه یا د حسن ادب نه دي چې په دې کې حسن ادب دا ده یا وقار په دې کې دا ده نو په هغه کې خبره ډیله شوه نو په دې طریقو سره مقصد دا دی چې اول دې دا خبره وپېژندله چې په کومو رضا او ناراضګي چې دغې تقریبا څوو طریقې دي چې هغه نه دا پته مونږ ته د قرآن او د حدیث مضمون نه بیا دا پته مونږ ته لګي چې دغسې سره د الله تعالی رضا متعلقه ده دې سره ناراضګي متعلقه ده بیا د رضا او د ناراضګي مختلف درجات دي نو هغې دپاره یو امتیازي خط کولو ستا و اما معرفت العلت والرکن والشرط هر چې معرفت کی علت تا او رکن دا اشرط تا فاصرحها اصرح دې دا دا ما يكون بالنص په نص کې صفا راغلی لکه مثال كل مسکر حرام نص کې صفا راغلی دي چې هر مسکر شی حرام وي او پته ولګېدله چې د حرمت علت